بسم الله الرحمن الرحيم وعن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفره رواه الترمذی ایزان د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی فرمایي چې ما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سواوریدل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت فرمایي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای الله فرمای و اے ابن آدم اے بنی آدم اے انسان اے مسلمان انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای الله رب العزت فرمای وای چې کله اے ابن آدم تزما په دربار کې دعاګانې کړي عپ غواړي مغفرت غواړي استغفار وایي امیدوار یو الله ته الله رب العزت فرمایي زه وتا ته عپ کوم علا ما کان منک یعنی چې پر کوم ګناو باندې ته ولې کوم ګناوي لتا سوي وي ولا ابالي ما ته هیڅ باک پر دې نسته چې زه تا بخښم الله فرمای په ما اېڅ نه کیږي زما په خدایي زما په لویي زما په په په په په عظمت الله فرمای اېڅ نه کیږي زه وتا ته معافي کوم شرط دا دی چې ته زما دربار لره راسې ته له ما وغواړې بیا الله رب العزت فرمای یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای الله فرمای چې اے بنی آدمه اے زما بنده که ستا ګناوی دومره سوې چې دا ستا ګناوی دی یو پر بل سره وډلې یو پر بل دی شولې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای الله فرمای وې دغه ستا ګناوی اسمان ته ورسېدلې د اسمان و سر ته ورسېدلې دا ستا ګناوی و اسمان سره لګېدی لکه دا پلر ولاړ دی تر دې چت پر دا غره کم دا ستا ګناوی دا دی یو پر بل شوولې شوولې ولاړې اسمان ته ورسېدلې پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي ثم بیا الله فرمایي ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي بیا هم تعالی ما معافي وغوښتل الله فرمایي زه وتا ته معافي کوم دومره ګناوي ته وکې چې دا ستا ګناوي یو پر بل سره وډا او بیا ته اسمان ته ورسیږي بیا هم ته د الله په دربار کې معافي وغواړي مغفرت وغواړي د الله سره عفو وغواړي پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای الله فرمای غفرت لك اے زستا مغفرت فرمای ولا ابالي ما ته اچ باک پر دې خبره باندې نسته کسل زره واره ته ګناګار یې کسل زره واره ته باغی وې کسل زره واره ته زما د دین لمه لیری وې الله فرمای ز پروا نه کوم په دې خبره باندې عزیزانو د الله رب العزت عادت مبارک دا شنه دی لکه زمر اوس یو سړی دی سل واره ما او تا په بد نامه باندې یاد کی ټیک سولو بل ورځ را لې ما او تا په شنامه باندې یاد کړو بیا دام را تول چې یاره په خوا خبرې چې کوم یو هغه به یې کو زما په پر هغه باندې غواړم ټیک دی سید تبلیغی به یې ملا به یې عاجز صاحب سپین ږیری معافي ورته کوي خو بیا هم دا ورته وایي چې یاره بس ټیک د سیده خو زه به تا ته معافي کوم خو په زړه کې خوند نه راکوي په زړه کې خوند نه راکوي لیکن یو الله داسې دی عزیزانو سل زره واره الله رب العزت په دربار کې سجده چا نه لګولې و قبر ته لګولې دا و بت ته لګولې دا و مخلوق ته لګولې دا یو ورځ رالی و الله ته سجده ولګول الله فرمای ما په وغواړه سل واره چې تا کم زما بغاوت کړو الله فرمای زه پراغه ایت باک نه لرم ایت څوم نه درته وایم او وتا ته زه بخښه هم کوم وتا ته زه معافي هم کوم دون لوی دون لوی چیلنج الله رب العزت ما او تا ترا کوي دومره لوی لوی په یو یو یو یو لوی عظیم میدان کې الله و درول چې معافي وغواړه زه معافي درته کوم اوس خبره پر ما او تا د معافي به غواړو که به نه غواړو یعنی الله رب العزت دومره عظیم ذات دی الله فرمایي زه دومره تا ته وخت در کوم زه و تا ته بخښه چې داغه کوم مش په دا دومره شنی ژوند کې موږ وخت نه لرو چې د الله سم معافي وغواړو یا د الله رب العزت په دربار کې موږ توبه گزار سو موږ وخت نه لرو بیا فرمای پیغمبر علی صلوات والسلام فرمای الله فرمای یا ابن آدم انك لو اتیتنی بقراب الارض خطایا اے الله فرمای دومره ګناوي وکي چې دا ستا ګناوي د امزه قربان دي ډکه سي لکه اوس پر دامځکه چې خاوره اواره ده الله فرمایي وای ته دومره ګناوي وکې تر مشرق او مغرب تر شمال تر جنوبه پر مځکه باندې چې ته پښېږ دی هغه خاوره نه ده هغه ستا ګناه ده پر ګناو باندې ته روان یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا بیا چې ته مړ کېدې په داسې حال کې مړ شوې الله فرمایي تاسو ما سره شریک نه ونیولې تا ما لره شریک نو پیدا کړی تا له ما سره شریک چې دی هغه نو یو ځای کړی پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای الله فرمای لا اتیتک بقرابها مغفرة څومره ګناوی دی کړی دی یو عرب ګناوی دی کړی دی الله فرمای د یو عرب مغفرت سره زستا سره ملاویږي د یو عرب مغفرت سره ز ستا سره ملاویږم شرط دا دی چې تا به و بنده ته سجده نه لګولې تا به و مخلوق ته سجده نه لګولې تا به یو بت و قبر ته سجده نه لګولې عجزانو تاسو په دایو خبره باندې سر خلاص کړئ و قبر ته سجده نسته عجزانو تاسو یقین وکړئ چې نشته که و څوک د قلندر بابا و, و, و قبر ته سجده لګوي یا پر شاه جن را رواني یا دا قبر چې دی هغه مچکیې عزیزانو په اسلام کې دا شی نشته که په اسلام کې د الله سره علاوه سجده جایز وای نو تر الله خو نو بیا عظیمه هستی چې ورسته دا هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات چې پیغمبر علی صلوات و سلام ته ابوبکر صدیق سجده نه ولګولې عمر فاروق سجده نه ولګولې راځه راځه راځه راځه تر یو لک تلر به زر صحابه کرام پر سجده نه ولګېدلې اوس که یو پیر یو فقیر یو ملنګ یو اغای یو مرشد و دې ته سجده لګول دا دا بنو ته واڅنګ سي اوس که دغه مورید وایي چې زه ډیر لوی عاشق یم د خپل پیر ټیک دی صحیح ده شک نه وینم دا ستا په دې عاشقي کې دا ستا په محبت کې نو په دې کې څه را سره وایي چې ابوبکر صدیق پر پیغمبر علی صلوات و سلام تر تا ډیر عاشق وکنو عاشق ته مورید او ستا پیر دی او ته د خپل عشق ډیر عظیم غړې ټیک سره او بیا خپل پیر ته سجده لګای نو ستا په فکر باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کوم محبت د الله د رسول سره واغه کم وتر دی چې دا کم ته د خپل پیر سره محبت لري دا خو سره منو چې یا نو تکسلو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام او د ابوبکر صدیق تعلق ډیر نو ابوبکر صدیق سجده و نه وکړل نو ته بیا د سجده کین نو دا به څنګه کیسه کدا پیر وتا ته ویل دي چې ما ته سجده کوله پیر کافر سلو او کته دا وای چې یار خالی خدای نه دی د خدای سره علاوه هم سجده جایز ده زب سجده لګوم دا سړی هم کافر سو عزیزان علما فرمایي کيف سړی را ولاړ سو او داس نه درلود او داس او بغیر د او داسې سجده ولګوله او دا ویل چې یاره دا خاص خبره نه ده خامخا څه او د ضروري دي چې زما او داس کوم بیا الله ته سجده لګوم ساوده ضروري دی بیا به زه خامخا دوه رکعته نفل کوم دا خاص کیسه نه ده دا سړی چې و الله ته سجده ولګوي دا هم کافر سو په دې خبره باندې ځکه د الله په دربار کې دا سجده تا ډیره کمه وګڼله دا خپل سجده دې ډیره عظیمه وګڼله د الله دربار دې ډیر کمزوری وګڼي چې یو سړی په غیر د او داسه دا خبره کوي چې ضروري ده زما خامخا او داس کوم او الله ته سجده وکي په دغه سجده د اسلام خارجيږي نو که یو سړی را ولاړ سي سل زره او داس وکي د الله سره علاوه او بل چا ته سجده ولګي نو په هغه به مسلمان پاتې سي بیا به مسلمان یا والله العظیم که خبره ده روایتو کې راځي یو وخت یو وشو رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دربار چرالی شکایت وکي د خپل مالک چې یا رسول الله د ازما مالک زما سره ډیر بد کوي خوراک نه راکوي او بارونه ډیر را باندې وړي اول سجده ولګول نبی علیه الصلاه والسلام ته بیا په خپل په خپل زبان کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره خبره وکړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیا مالک را وغوښتي چې مالک ولې ظلم کوي دا دا اوبه پر تا فرض دي دا خوراک پر تا فرض دي بارون ور باندې وړې نو کم سه کم ته خو د حق ما ادا کوونو نو بیا صحابه پښتنه وکړه یا رسول الله دا اوس څه وکړ ماته سجده وکړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته صحابه ول یا رسول الله نو تر اوس موږ نه یو چې وتا ته سجده وکړو تر اوس موږ نه یو شه چې وتا ته سجده ولګو وتا ته سجده وکړو یا یو فدرالي د بارز هغه پیغمبر اسلام ته چې رسول الله موږ داسې بار ملک ته لیولو د هغه جی بادشاه ته د خلکو سجده لګوله نو موږ دا اراده وکړه چې یا رسول الله دا خلک خپل بادشاه ته سجده کوي نو موږ ولې وتا ته سجده نه وکړو پیغمبر علی السلام ورته و فرمایل اے خلکو سجده جایز نه ده که سجده جایز وای ما به وشج ته ویلې وای چې خپل خاوین ته سجده لګوا و خپل خاوند ته سجده کوه ځکه د خاوند ډیر لوی حق دی پر خپل کور والا باندې نو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای یا دا جایز نه ده سجده سړی الله ته لګي سجده سجده سړی الله ته الله ته نو چې پیغمبر علی صلوات و سلام ته سجده نه ده جایزه چې نه ابوبکر صدیق اے ټیک دی بهشکه یو سړی به کافر کیږي نه په دې خبره که مستحب کار وای که دغه کار وای چې ځنه ګناه لري نه ثواب لري والله العظیم ابو بکر صدیق کړه وای دا سجده والله العظیم صحابه کرامو کړه وای والله کړه وای دا سجده لیکن پیغمبر علی صلوات و سلام اجازه نه دور کړي نو اوس کې یو سړی پیغمبر علی سلام فرمایلی تبادی بربادی يهود نصارا هغه خپل پیرانو خپل قبرو ته سجده کړي دا اے خلکو تاسو ما قبر د سجدو وساتئ زما قبر دعا کول یا الله زما قبر د سجدو وساته چې خلک راځي زما او قبر ته سجده کوي قبر آ قبر ته سجده کوي نو پیغمبر علی السلام ته سجده نه جایز نو بیا به څنګه خبري نو پیغمبر الله فرمایي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره اے یو سړی چې دی هغه ډېرې ګناوې کړې دي بیخ ډېرې ګناوې کړې دي دونه ګناوې کړې چې د ده ګناوې پر مځکه اوارې که د مځکه به پټه شي د ده په ګناو باندې خو لیکن په داسې حال کې مړ سو پیر ته فقیر ته ملنګ ته قبر ته قلندر ته اغا ته سید ته مرشد ته ټکسلو سجده یې لګولې نه ده یعنی شرک یې نه دی کړی هغه که په ذات کې دی هغه په صفاتو کې دی هغه د الله رب العزت په نمو کې دی په هر حال کې د الله الله د الله سره شریک نه دی نیولې ټیک سلو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای الله فرمای چې تا څومره ګناوي کړی دي د غمره مغفرت سره درځم کدی یو یو کروڑ ګناوي کړی وي الله فرمای د یو کروڑ مغفرت سره پس ما سره ملاويږي دا ته چې مړ شوې ته چې زما سره ملاوېږي ټک دی انسان دی کمزورې دی خامخا به ګناوي جنې کېږي لیکن دومره کمزورې کېږي مه چې بیا ته شرک د الله سره شرک ونسې د الله سره شرک چې هغه پیدا کې نعوذ بالله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال ابليس وعزتك لا ابرح لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان ویلې ولی الله ستا په خدای د زما قسم می ستا په عزت د زما قسم می ستا په لوی د زما قسم می چې زبا دا ستا بندگان تر څو د دې روحونه د دې په بدنو کې ګرځي تر هغه ساته به دغه ستا بندگان زستا د در شړم و بل درته به دروم لتا به مخ اړوم شابه وتا تکوم یا الله دا ستا بندگان بزلتا اغوا کوم زه له تا لیرې کوم زه له تا باغیان کوم دا شیطان و الله ته وویل قسم یې واخیست الله رب العزت ورته وفرمایل فقال وعزتي وجلالي لا ازال لا ازال اغفر لهم ما استغفروني رواه احمد اے پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای الله ورته و فرمایل زما د پخپل لوی زما د پخپل عزت زما د پخپل جلال قسم ته دا خلق لما باغیان کوا ته دا خلق لما پریدی کوا ته دا خلق لما شړه ته دا خلق لما لیری کوا تکسلو ته دا کوشش کوا الله فرمایي زما د پخپل لوی سره قسم یم کته هغه بندگان لما معافي وغواړي زبو دي ته معافي چې دا کته هغه دا هغه بندگان چې دا تیل مالی لري کوي ټیک سولو ته لما بیا یو بل چاته سجده لګي او دا خلک پر دې سجده لما معافي وغواړي مغفرت وغواړي استغفار وایي الله فرمایي زما د پخپل خدای قسم په جلال او په عزت دي زما قسم چې زب بیا و دې سړی ته معافي کوم چې دی خالی لما معافي چې دا غواړي اوس عزیزانو شیطان هغه قسم کړی دی الله دغه قسم کړی دی او مش مش مش خو انسانان مش کمزوري یو مش د شیطان پر لار هم تللی یو مش د شیطان په قول هم کړی دی مش شیطان سره یاري او ملګرتیا هم کړی دا لیکن بیرته الله را باندې ځخ کړی دی د الله رسول را باندې ځخ کړی دی هسړی ته خو لاړې د شیطان پر لار شیطان لاړې د ابد الاباد پر جهنم لره نو چې کم سړی د شیطان پر لار روان هغه هم د ابد الاباد پر جهنم لره الله ځغ را باندې وکي د الله رسول ځغ را باندې وکي چې په خپل خدای دې زما قسم یې ونه سد شیطان لار پرېږده ونه سلمه معافي وغواړه الله فرمایي زما دې زما دې په خپل لوی قسم زه به تا ته معافي کوم زه تا ته عفو کوم زه تا ته بخشش دې هغه کوم نو په دې وجه باندې عزیزانو دا خو موږ ټول منو چې شیطان زموږ دشمن دی الله زموږ دوست دی الله رسول زموږ دوست دی اوس نو دا خو معلومه خبره ده چې دشمن و چاته وای پر دا لار راسه او دوست ورته وای پر دا لار راسه نو دا به وقوف نه دی لیونی نه دی چې دا د دشمن پر لار ور سره ځي د دوست خبره منی نه او حالم دا دی چې موږ د خپل دشمن دروغ زنم ګړو حال دا دی دا خپل دشمن موږ دروغ زن ګړو دا شیطان چې موږ ته کوم خبره وکړي موږ دا دروغ زن دی شیطان موږ ته وایي کامیابي په دغه لار کې ده موږ دا درواغ وایي ټیک سولو د الله د الله رسول موږ د ځان دوست کړو او دا زموږ یقین دی چې دا رښتیا وایي ټیک سولو او بیا هم د الله او د الله رسول موږ ته زارۍ کوي موږ دا خبره نه منو او د شیطان چې کوم زارۍ او خواستې دي موږ منو چې دا دروغ زند دي موږ دشمن دی دا غو باوجود پر هغه لار روان نو اوس ملامت څوک دی اوس د قیامت پر ورځ د اچا مطلب عذر نه چلی چې زه نوم په خبر معلومه خبره د عزیزانو الله دې مشته د خپل دوستی را نصیب کړي د الله د رسول دوستی دې الله را نصیب کړي د الله د دوستانو دوستی دې الله مشته را نصیب کړي الله دې د شیطان د دوستی وساتي الله دې د شیطان دښمنی او مشته را نصیب کړي چې شیطان مش خپل دښمن وګړو الله دې و شیطان ته دومره قوت نه ورکړي چې هغه پر مش باندې غالب سي او ما او تا پر غلطه لار بوزي الله دې ویل اوریدل قبول منزل وګرځي الله دې واخره خاتمه